الرحیم یوم ندعو کل اناس بامامهم بشارت اخروی د آخرت خوشخبری او بل طرف ته دی تخویف اخروی د آخرت د عذابونو نه يرول د مؤمنانو د پاره بشارت دی خوشخبری ده او د کافرو د پاره تخویف دی يرول دی یوم د قیامت د ورځې بیان دی چې د قیامت پر ورځ باندې به الله موږ سره څه کوي یوم رایات کې یو ورځ ندعو موږ به راوبلو ندعو موږ به راوبلو کل اناس هر امت هر ډله هر امت بی امامهم په نامه د خپل امام هغه د خپل امام نامه به ورته والو او هغه خلک به مونږه رو غواړو حساب کتاب له په قیامت کې الله وی چې اره ډله به زه راغواړم په نامه د خپل امام امام څه شی دی امام مجاهد چې د علم تفسیر لوی عالم دی هغه وی پیغمبر مثلا یا امت محمد صلی الله علیه وسلم اے د حضرت امت د حضرت محمد امته یا امت موسی علیه السلام اے د حضرت موسی امته دی هر امت ته به د خپل پیغمبر نامه غستی کیږي او د خپل پیغمبر په نامه به راغواړي حساب کتاب ته نو ما وی مراد د امام نسد امام مجاهد وی پیغمبر رو بغواړو منګه هر هر ډاله یعنی امت به امامهم په نامه د خپل پیغمبر ام سیده امام زحاک د علم تفسیر دام دوی عالم دی بالکل دام صحیح ده هغه وی مراد د امام نه دلته کتاب دی کتاب امام چاته وی مقتدا چې چا په سوک رواني دلته مراد د امام نه کتاب دی مثلا یا اهل القرآن اے د قرآن والو یا اهل التورات اے د تورات والو یا اهل انجیل دا غوي مقتولان خیال نه دي راو با غواړو منګه هر ډله هر امت به امامهم پنامه د خپل امام نو که د امام نه مراد پیغمبر والیم سیدا که د امام نه مراد کتاب والیم سیدا غالبا د سه معلومیږي چې دا دواړه به هم به د پیغمبر نامه وته غشتي کیږي هم به د کتاب لیکن عبد الله ابن عباس صاحب نه دی چې رسول الله هغه ته دعاګانې کړې وي اته الله د قران ډیره پوهه ورکړې و خلق وته وی رئیس المفسرین د ټولو مفسرینو سردار هغه وی دلته مراد د امام نه مطلق پیشوا دی مطلق پیشوا الکه په دنیا کې چا ته کې ناسته چا پس روان وي کده دی پیرانو پس روان وي علماو پس روان وي نو در تباغه د خپل نام مشر نامه غشتي کیږي و د پلانې پلانی پیروکارا او که په ډمانو پس روان یو د هغې نامه که د بدکارو پس روان یې هغې نامه استاد به وی عبد الله ابن عباس صاحب تفسیر خدای د امام معنی کوي پیشوا الله با رو غواړي هر ډله به امامهم پنامه د خپل مشر په دنیا کې چې کم سړی د چا پسې تلی کدی لیډرانو پسې تلی وی او کدی نیکانو خلکو پسې تلی هغه د خپل دغه به وته هغه کیږي نو چې راشي میدان حشر ته نو دا به یو لوی ورځ وي فمن اوتی کتابه نو هر هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عملنامه د هغه هر هغه څوک چې ورکړی شو هغه ته عملنامه د هغه بیمینه په خپل خلاص او هو چې دا عمل نامه ورکړی شي نو دا سړی به د خوشحالی نه نه زیږي دی به وایي د خوشحالی نه اله زما دا دغه پړاو کا یو ته به مخکې ها او مقرأو کتابیه زما د عمل نامه پړاو که څه ښکلې خبرې دي پکې بل ته به مخ کوي فاولئک نو دغه کسان چې دي یقرؤون د خوشاله د وجه هغوی به پړاوی کتابهم خپل عمل نامه ولا یظلمون او دا غوی سره به ظلم نشي فتیلا په اندازه د فتیل معمولی غوندې ظلم به مو سره ونشي ولا یظلمون او دا غوی سره به ظلم نشي فتیلا په اندازه د فتیل تاسو ویلو د کجورې اډو کې لیدلې دي هغه کې چود ادم لیدلې دی د چود کې نری تاری د قجوره د اډو کې په چود کې نری تاری د نری تار ته دغه وی فتیل عرب د دې معنی کوي معمولی ومن کان فی هذه او سوک چې وی په دې دنیا کې اعماروند کم سړی په دې دنیا کې د قران نړون د حدیث نړون د دین نړون ځان ناخبره ناخبره ته خلک ړوند وي ومن کان سوک چې وي فی هذه په دې دنیا کې اعمالون نروره د خدای نه خبري او نه د رسول الله نه خبري او نه د قران نه خبري او نه د حدیثو نه خبري فهو نو دا سړی چې دی فل آخرت په آخرت کې اعمالون وي الله به دا چا چې په دنیا کې ځان د دین نه ړوند کړي هر څه ویني خو دین نه ویني نو په آخرت کې به دی ړوند دي و ادول سبیلا او دی به رکون کې وي سمې لارې له و ادول او دی به رکون کې وي سبیلا سمې لارې له حق ابو دغه راغی امیه ابن خلف ابو جهل رسول الله صلی الله علیه وسلم ته وی حضرت لګ راشه دا زمنګ د بوتان نه دی خالی په دې داسې لاس راکاږه د مینې نو چې لږ په داسې د مینې لاس راکاږې نو موږ به ستا تابعداري وکړو موږ به ستا تابعداري وکړو کیدی شي چې د پیغمبر علی السلام په زړه کې لږ نرموالی راغلی چې لکه کاڼي او په کاڼي لاس راکاږه نو څه چې دا دومره خلک مسلمانېږي دقه ځای کې الله تعالی دا حکم راغی یا لکه مونږ کله نا کله وایو الکه د دې پلانی سړی د پاره چې دا دیندار شي یو داسې کار کو چې هغه کار د شریعت خلافي وی دا دې د پاره کوم چې دا سړی دغه شي نو الکه دا سړی ته کم پلو راړی دین ته راړی او ته ته په خپل د خلاف د دین خلاف کار کوي نو الله پاک فورا رسول الله ته وی چې دا ډیر چالاک دی او دا د چالاکی خبرې کوي که زما توفیق تا سره نه وی کنه نو قریب ده چې دوی تر اړولې وی و ان کادو یقینا قریب وا چې دا کافران لا یفتنونک دوی تر اړولې وی عن الذی د هغه دین نه او حینا الیکا چې مونږه وحی کړی د تا ته لتفتری علینا چې ته اوې د ځان په مونږه غیره نور خبرې دی وی کنه لسه به لګلاس راکاګه چې را دا هم نازولی دی بختور دی و اذا لتخذوک او په دغه وخت کې به دوی اونی ستا د خپل ځان د پاره خلیلا دوست دی به خالی په لګلاس راکاګه مونږ بستا ملګرتیا وکړو ولولا ان ثبتناک کشر ته مونږه مضبوط کړي نه وي کشر مونږه ته ثابت قدم کړي نه وي ولولا ان ثبتناک کشر ته مونږه مضبوط کړي نه وي لقد کتا نو یقینا قریب وشته ترکنو الیهم میلان دی کړي وي دوی ته شیئا قلیلا یو شی معمولی مزری استاد وی دې زنه معلومیږي چې الله د خپل پیغمبر علی السلام مکمل استقامت نصیب کړي خو مکمل په دا خپل دین باندې بالکل مستقل کلک ولاړو معمولی نه معمولی میلان کافر ته نو قرآن وی کنه چې دا کافرانو چالاکی کولا او د چالاکی د وجنه قریب وچته لګ معمولی راړولې وي اذن په دغه وخت کې کته دوی ته راوړېدلې وي لازقناک مونږ به سکلې وي پته ضعف الحیات دوچن عذاب د دنیا ضعف الحیات دوچن عذاب د جون د دنیا و ضعف الممات او دوچن عذاب د مرګ د مرګ نه پس بیا به می دوچن عذاب درکړي وي د دنیا عذاب به مم د نورو نه زیات درکړي وي او د آخرت هم ځکه مسله دا ده چې خواص نه دي د خواصو نافرمانی ګورې دا عظیمه وي په نسبت د عوامو اذا لازقناک په دغه وخت کې به موږ سکلې وي پتا ضعف الحیات دچن عذاب د دنیا و ضعف الممات او دچن عذاب د آخرت ثم لا تجد لك بیا بتانه وی مندلې د خپل ځان د پر علینا په منګ نصیرا امداد کوونکې دا کافران رالل خاص کر يهودو رسول الله ته وی په مدینه کې څه شي کې ته وی زه پیغمبرم نو د پیغمبرانو مرکز خو شام دی کنه شام ته ځه خو که د دې نه اویست نو و اذن په دغه وخت کې لا یلبسونه دی به وخت تیر نکی خلافه کرستستانه الا قلیلا مگر لګه که دا یهود سازشونه کوي چې یره دا رسول الله به په چلونو باندې د دې مدینې نه وباسو چې دلته په مدینه کې سکه او لاړ شه شام ته او شام د انبیاو دغه دی مرکز دی او دا تنګول کوي مسله داسې ده چې کم قوم پیغمبر د ځان ایسته دی الله په دې قوم دغه روسته دی عذاب سنت من دا طریقه ده د هغې چا قد ارسلنا قبلک چې مونږ سنت من قد ارسلنا قبلک دا طریقه ده زما د هغه خلکو سره چې ما را لېږلي دي مخکې ستانه من رسولنا چې هغه دي پیغمبران زمونږ زما د خپل پیغمبرانو سره دقه طریقه ده چې کم قوم پیغمبر د خپل ځانه استه دی الله لګیدل دی په غوی عذاب راوسته دی ولا تجدو لسنتنا او تبون ممید د پاره د طریقې زمونږه تحویلا بدلوالی وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى واجعل آخرتنا خيرا من الأولى ها دعا وکړه یا الله یا الله خپل فضل او کرم رب ته خپل رحم په مونږ باندې وکړي رب ته زموږ حالات درست کړي رب عقیده زموږ درست کړي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 چې الله پاک د در راتل مبارک دا کم اعمال کړي دي الله پاک د دغه اعمال د دوی لپاره ذریعہ ده سعادت د دوی د دوی د بچو د دی علاقې وګرځي کمې دعاګانې دوی کړي دي الله پاک دې موږ هم د دوی په دعاګانو کې موږ له برخه راکړي